د خیرو د خفګانونو نه اخوانن وی بدی ورونه علی سرورین نازوی په تختونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ لا یمسوم نه برسی د فیها په جنت کې نسب نستړی والا و ما منا نه به دی د جنت نه په مخرجین وستلې شوی نبی خبر کا عبادی زما بندگان انی انا الغفور الرحیم زیم بخون کې مهربان وان عذابی زما عذاب والعذاب الالم دا څوک دی اسحاق علی السلام دی قال بشرتمونی علی مسن الكبر ولی تاسو قال ویلی ابراهیم علی السلام ابشرتمونی ایت تاسو زیر را کوي ماته علا پدې خبره مسری الکبر او چې رسیدلې ماته بډاله په مت بشرون پس باندې تاسو زیر را کوي ماته قالو دی البشرنا کبالحق زیره درکو مونږ تا ته پرشتیا فلا تکم من القانتین مکیګه د امیدونه قال ویل و من یقنط ویل ابراهیم علیه السلام و من یقنط نه نه امید کیږي من رحمت ربی د رحمت رب نه الا الضالون مگر گمراه خلق قال ویل ابراهیم علیه السلام فما خطبكم ايها المرسلون سده لوی مقصد تاسو یې را لګلې شو زیری له یو پرشته په کارونه دا دومره غټه ډله ولې راغلی یي قالو دی ویل ان ارسلنا الى قوم مجرمين یقینا موږ را لګلی شي قوم مجرم ته الا آل لوط مگر آل لوط علیہ السلام ان لمنجوم یقینا موږ به خلاص او غول راجمعین ټول لرا الا امراته مگر خزه دا قدرنا اندازه کړی د موږ په عذاب کې انها لمن الغابرین یقینا دا دا من لمن الغابرین د پاتې کیدونکو نه په عذاب کې فلما جال لوتین المرسلون کله جرال آل د لوط علیه السلام د المرسلون را لګلې شي قال دی ویل انکم قوم منکرون ویل لوط علیه السلام تاسو قوم ناشنا خستو دې کلی وطن نو علاقه خلک نه دي قالو دی بل جینا کې بلکې موږ راوړې دا ته به ما کانو هغه عذاب چې ودی په بای کې هم درون شکون کی وقضینا الی ذلک الامر او فیصله واورو لمونږ د ته د خبرې ان دابر هؤلاء چې ذیل د دې خلکو مقطوع غسیدون کې مصبحین په وخت سحر کې وجال المدینه تیر علی الاغا خار والا یستبشرون چې خوشاله خوشاله کېدل ولاو يا لکان ناغلي ډير خولي دي لوط عليه السلام کور ته رامنډي والي خزي وي لاړه بار شيطاني وکړه قال ويل لوط عليه السلام ان هؤلاء ضيفي دا زما ميلمانه دي فلا تفزعون ما مشرموي ميلمنو په بار کې ولې دې بي عزتي کوي واتقوا الله ويرګ الله ولا تخزوني ما مخه پکوي مرسوا کوي مالرا تخزوني مرز وکوي مال را قالو دی ویل لم ننها کای نو من کړه مونږ تعالی را ان العالمین د خلقونه مونږ تا ته نه یی چې خپل خوا تعالی کان نه راجمه کې بیا دې لکه نه وسی قال ها اولای بناتی ویلی لوط علیہ السلام ها اولای بناتی دا تاسو خزی دا لونه زما دي ان کنتم فاعلین کله دا کار کوونکی نو داغه نه خپل خواهش او ضرورت پوره کوي لعمرک الله قسم می استا په عمر باندې نبی علیہ السلام ته انهم لفی سکرتیم یا سجیل په خونه د پوخ کانی په جانم کې ګرم شیو پاګه شیو دا زخم نه روغي دا چې کانو باندې الله وشته او چغه والا په دی باندې او د چغي سره بیا په کانی اوریدل بهر چې کوم پاو کانی اوریدل او کلی کې چې کوم پاو باندې چغه پرشتي والا او بیا تی نوازر لاندې کو بره ویوړ داسې اوسم شته کړي سوده ملاقه کې تور تیار دا وي فجعل ها ان فی ذلک یقینا بده کې لا آیات عبرت للمتوسمین دا عبرت حاصل لونکو د پاره و انها یقینا دغه کله لبی سبیل مقیم دی په لار برابر کی سیده کی سیده چې دی دغه تزي تبوک طرف ته په لار کې دا راځي صالح علیہ السلام قوم دی فاخذت مسیات ونیو دله تندیر رواز مسپین په وخت سار کې په ما غنانم پیدا ورنکړو د ما کان یک سیبون هغه چې دی کول اکمه ګلکاري او کمی نقشې کمی انجینری چې دی کوله کوم خیارتیا ودا وو نو الله دې پیدا ورنکړه غرونو دننه په غرونو کې کورونه جوړ کړي داسې جوړ کړي دي چې اوس ساينس کمی دنیا ته رسېدل دی خدای شان نقشې په جیب سو کې هم نشي جوړول لکه هغه چې جوړې کړي وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماوات والارض وما خلقنا السماوات ندی پیدا کړی موږ اسمانو نه اوس مکوا ما بینو ما چې په منځ کې الا بالحق مگر د پاره د سرګندولو د توحید الا بالحق مگر پرشتیا و ان ساعت یقینا قیامت دې الات یتون راتلون کې فصفح الصفح الجمیل مخواړه دې نه په مخ اړولو خسته سره ان ربک منګه جګړه وسره مکوه ان ربک هو الخلاق العلیم یقینا رستا ډیر خلاق پیدا کون کې علیم پوره ولقد اتینا ک یقینا موږ درکړي دا د سبع من المثانی و مکرر آیاتنا والقران العظیم درکړل موږ ته قرآن لوی لوی قران هم در کړل او و آیاتونه مکرر په مانځ کې بیا بیا ویل کېږي سورې فاتحه یا د دې مضمون په ټول قران کې بیا بیا راځي د و آیاتونه دي قران کې بیا بیا راځي او خلاصه د قران جوړ ټول راجمع کیږي آسماني کتابونه قران ته قران راجمع کیږي څه ته خلاصه د ټول قران پس کې د حوامی مونږ ده او حوامی مونږ غونډه خلاصه پس کې ده چې دا ټول آسماني کتابونه بسم کې په بیت کې کې راغون شي دي څنګه راځم شي دي نو دا دا ته پته شته دي چې دا اډو کې بمبتا زړې دا ته دې کې ونم دا دې کې میوم دی څنګه دی پانی دی مې دې کې کوم دی زما کې توار ته چې راو روز غون غون شون بیا دا پته ولګي کنه دغه اډو کې ودا کې ونم شته دي پورټه کې مشته دي او لرګې هم دي پکې څنګه هم پکې دي میوي هم پکې دي هر ګلونه هم پکې دي هر څه پکې دقه دقه شانه چل دي اجمالا لا تمدن عینیک مرا کاغه خپل سترې لا ما متعنا هغه ته چې مونږ پیدا ورکړل دی ته به پای بنا ازواجن قسمه قسم شیرونو منهم ازواجن د قسمه قسم شیزونو ته د شیزونو نه مینوم دیو ته ولا تازن علی مخه پکېږي په دیو باندې چې دیو نه مني نو عذاب پر راځي نو بیا مخه پکېږي او د دې دی بنگلو ته نظر مرا کاغه اسی دی په ولګي دونو لګي خدا سي کو پر بچو د دې بنگلا جوړ کړ دوه سلام کو زر کې روان دي دا شوش بوته نه چي او کړي کې بوته نه ولا تازن عليهم وقف جناحك للمؤمنين خطك وزري مؤمنان تا وقل ويا اني انا نذير مبين ويا زيرون کې مخارا کما انزلنا لك سرنګ چې موږ را لېګلې عذاب على المقتسمين تقسیم کوونکو باندې هدلارو هي لارې تقسیم کړي قوم د شعیب علیه السلام دارنګ مختصمین وي څوک دا هغه د صالح علی السلام هغه نه بدمعشانو کنه وکانا تسعه رهت یفسدون فی الارض دا نه بدمعشانو په ملک فساد په علاقه کې جوړ کړو او یو خزی برپا کړیو دی لپاره چې یو ته زبدی والا نور لونه خپلې وی ته سره بل جنہ کې در صالح علی السلام مړ کړي دا وخت ختمه کړي دا ټول رامیتو خزونه جوړې شوې دی وره الا می کړی دا سی هیڅ می نه دی کړی خر دی فوربک قسم من استا پر ربانی لنس النم خامخ تپوس بوکم د دیونه اجمعین د ټولونه اما كانوا يعملون بار دا غسل چې دیو کول فصدع صاحب بیان کوه بما ذا تو عمر چې تا ته حکم شوی دی او عارض عن المشرکین مخ واړو د مشرکانو نه چرته بریرانو سره اتحاد ونکي شیعاګانو سره اتحاد ونکي دا مشرکان دي سری مجه پاس دا او مسله صاحب بیان وا ساده دي دي شیشه راولې د زمکه تراواجی چوری چوری شي پای کې داسې صاحب صاحب جدا جدا مسله بیان کا واعرض عن المشرکین مخواړه د مشرکانو نه مشرکانو سره به تعلق نه ساتي ان کفیناک یقینا من کافی استاد لپاره مونږه کاپیوز تعالی را المستازین دا ټوکو کوونکو نه تاسو ته ټوکی کوي هغه خنداګانی کوي صحیح وکړل از کاپی مساله پر الذين خلق يجعلون القر يجعلون مع الله الا اخر دا ټوکی کول کی سوق دي مشرکان سوق دي دا هغه دي چې ګرځي د الله سره الا اخر حاجت روان نور فسوف يعلم زرد چې پوجي لبيك اللهم لبيك پسې سوي لبيك يا رسول الله دقه دي ها ولقد نعلم یقینا موږ ته پته ده انک یذیق صدرک یقینا تنګي استاس سینه بما یقولون پاغره د بدو چې دی وای ته به زه ته دین بیان ما دی استا خلاف کوي کله به تکلیف رسې کله به ته کنځلې کوي کله به روان پتوې لګي ته چیرې ولې بیانو الله ما ته پته راو خیر صبر کوه فسبح بحمد ربک نو پاکي بیانوا په صفاتونو درو خپل وکم من الساجدین او شج د سجده کوونکو نه کله چې تکلیفونه ډیر شي نو الله ته توګه توجه کومز کا کنه واعبد ربک بندگی کوه در خپل د سینې چې د توحید د بیان او د دین د ادا الله بندګی نه دي صفاتی کی خلق پاتی کی لکه پیر صاحب دی کامل لې رسیدلې دی خلق به دا وي نو د سینې چې ته غرور کې راشي او عبد ربک بندگی کوي در خپل حتی یاتي کې لغین تر دې چې راشي تا ته مرګ او صوفیا وی چې یقین یو مرتبه دا غي ته جوړ شي موزه د سپری دا دا یقین مرګ دی ښا نو مرګ پر عبادت پیغمبر ته نه امام نو بل کوم کو جاده چاته ما